باب د هغه ابواب 40 چې کې حذف د خبر واجب او په حذف وجوبي قياسي سره هغه خبر د هغه مبتدا دی چې مبتدا واقع شوی مصدر وګ دی ګوره ښا چې مبتدا واقع شوی څه شي مصدر خلور صریحی چې نسبت شوی فاعل او یا تاویلی چې نسبت شوی فاعل او یا مفعول ته د دین رستو حال واقع شوی یا د فاعل یا د فاعل نه حالي یا د مفعول نه یا د کلی همانه حال واقع شوی یا د فاعل یا د مفعول یا د کلیهما نه فاعل او مفعول کې به یو نه کنه او کلیهما نو دوه دا شو چار دونی اټو چار دونی څه شي اټو چې دین رستو حال واقع شوی حال یا د فاعل نه یا د مفعول نه او یا د کلیهما نه صحیح ده کنه اته قسم مبتدا شو اته قسم شو کنه اته مثالونه ولا لکه په کار ولا سو مثالونه شو اته وکي دا لګي زیات کا او چې یا مبتدا واقع شوی دا اسم تبذیل چې مضاف تی مصدر کذایتا چې مضاف وي مصدر کذای ته اسم تفضیل له یا مصدر صریحی ته مضاف ته یا مصدر تاویلی ته مصدر صریحی کې هغه څلور قسمونه صحیح شو او مصدر تاویلی کې هغه څلور قسمونه اتو او اتو شپارلس شپارلس مثالونه دي رسېدي پکاره تاسو وی چې موږ چې باب دی لکه دا مستقل څه دی باب یو کې ولګي اجرا کو کنه ضربي زیدن قائما صحیح شو کنه ضربي قائما وهل زما په حال کون زما کې چې زه ولاړم یعنی په ولاړه مې سړی څه کړی دی درځه ولې دی ضربي زیدن قائما اوس دې قائما کې دوه احتمال دي یا د ضربین نه او یا د زیدن دا ایک کی طاقت دو دی یعنی یو مثال له خصوص کاری دا د یو خلکا دیسو وهل زما زید لرا اوس قائمن یو معنا په داسې حال کې چې زه ولاړو ما یعنی ظارف شو ولاړو یا په داسې حال کې چې زید شو ولاړو نو وای سو شو اته بس دې سره دې غاړه تا لګ بس دغه کا سلور یو شو سلور نو شو ته شو کنه نو اکثرو هغه سره لګاو اکثرو دې سره اکثرو ضربي اکثرو ان اضرب اته دا شو او تا هغه شو ان ايش پړلس مثالونه ته ویلو خبر باندې پوه شوي اوس راشه لکونتا یو کې بجراو کو دا نور به قیاس کو ضربی زیدن قائمن وهل زما زید لره په هلیکون زما یا دا هغه چې موږ زسومه ولا زه چللې نیمګړې نه ده خبره وهل زما زید لره په هلیکون زما کې چولاړم څه چللې وهل تاسو زید لره په هلیکون سره کې چولاړم څه چلو څه خره خراب شو خبره نیمګړې نه ده نو مبتدا خبر څه دی حاضر دی خبر څه دی وهل زما زید لرا په حال کون زما کې چې زه ولاړم نو دا موجودو دا حاصل شوی اوس دې کې ډېر اقوال دي یو مذهب چې کمندونو د سیبه معنی دو بسریانو دی دوی مذهب د کوفیانو دی درې مذهب د رضی بابا دی او سلورم مذهب د بازو شازو دی او پنځم مذهب د اخپش دی کم از کم پکې دا پنځه مذهب دي یو مذهب پکې بلوم دی خو موږ دلته هغه ډېری خبرې نه کوو دا کافی سره مناسب دی دلته موږ چې کم دنو دغه خبرو کو صرف د بصریانو خبره به وکړو چې هغه ډیره چې کم دنو چلیدونکو خبره ده ضربی زیدن دا زیدن ته کټ کاړو ضربی قائما ضربی اذا كان حاصل اذا كان قائما اصل عبارت ده ضربی زیدن کی وسرو دی ضربی زیدن حاصل اذا كان حاصل اذا كان قائم خبر باندې پوه شو کنه نو اذا كان عامل لبتا کی په قائمن کی په حال کې څه دی عامل له او عامل له حال څه کی حذف کیږي اذا كان څه شو حذف شو او حاصل متعلق د ظرف دی او متعلق د ظرف ډیر ډیر څه کیږي حذف کیږي ظرف مستقر تعلق څه کیږي حذف کیږي حاصلون څه شو حذف شو قائمن راغې او د خبر په ځای څه شو قائم مقام شو نو حال صد مسد شو حال څه شو صد مسد شو بیا د راځي بابا خبره ده پدې کې قیل له او پدې کې تکلف ته یو تکلف دو تکلف درې تکلف بیا چې کمنو د هغه په ځای باندې د راځي بابا خپل کول له چې ضربي زیدن یلابسه قائما یا یلابسنی قائما چې داغه نه حال شي کنه متکلم نه یلابسنی بیا داغه خبره چې کمنو دا د کوپی بابا خبره بیا د خپش خبره اذان له زوته وزن لبیا خو لکه دا په اصل کې دغه شانته شو اذا کان عامل شو بچا کې حال کې او د حال عامل څه کیږي حذف کیږي سر راشدن راشدن مهدی ان سر راشدن مهدی ان عامل حال عامل له حال عامل له حال څه کیږي حذف کیږي نو اذا کان څه شو حذف شو او حاصل خو متعلق د چاو د ظرف متعلق د ظرف ډیر څه کیږي حذف کی خصوصا چې کله سي خبري هغه هم څه شو حذف شو پاتې قای من شو صد مسد خبر چې صد مسد سوي موجود نو حذف وجوبي وي کني وي نو حذف څه شو وجوبي شو د چې کوم مثالونه ذکر کړي هغه دادي ضربي العبد مسيئا ضربي العبد مسيئا ضربي زيدا قائما خو شو غو شو او اکثر ضربي ما ویلو اکثر شربي سويقه ملتوتا چې تبي ویلي یا مني ویلي اته سم شمار وي دا مخکې وای دا مثالونه مخکې قاعده ده وقبل حال لا تكونوا خبرا عن الذي خبره قد ازمرا واجب دی حذف د خبر د هغه مبتدا چې واقع شوی دا مبتدا مخکې د حال نه ټیک شو کنه وقبل حال واقع شوی دا مبتدا مخکې رچانه حال نا اسی حال لا تکونو خبره شغه چې کم دنو نشي واقع کېدل خبرو دا څه دې چې خبر کېدل نشي خبر او ضربي قائما ضربي قائمون دا قائمون خبر کېدل نشي ول قائمون ذات مال وصف دې ضربي صرفي وصف دې نو خبر واقع کېدل نشي حال له لا تکونو خبره هغه حال خبر کېدل دا تقسیم کې په خبر کې چې خبر په دوه قسم راځي یو خبر مفرد او بل خبر متعدد کله کله خبر سره راځي مړه یاره د یوې مبتدا نه یو خبر څه شي واقع شي او کله د یوې مبتدا نه ګڼ خبرونه څه شي واقع شي دا سوال کوم چې تعدد د خبر په وخت د تعدد د مبتدا کې درس دی دا خو بدیهي خبره ده د دې په دې ځکه بیانول تاجت څه دی چې ولي مونیاګان دي ډيري نکان بدی هم ډيري کنه دی وای چې نه کله کله بدی نیاګان ډيري خو نکو بدی سي یوي چې نکو بدی ودونه ډیر کړي نو دا هغه ذکر کوي چې یو تعدد د چاره هڅه نه کوي سړی کاوه غلا ته منی کړي اوا ډیر وزن خو بده خبره نه ده وزګار چې وته یې سړی ها نو تعدد د خبر سره د وحدت د مبتدا نه دلته دا بیانېږي تعدد د خبر سره د وحدت د مبتدا نه چې مبتدا یو ده او خبرونه څه دي ډیر دي دا کېدل شي ځکه خبر ني مګر بیان وي د حال چا د مبتدا او کله کله د یوې مبتدا د پر غنه خپل څه کېدې شي راتلې شي بیا دا تعدد د خبر په خپل کور کې په ای دوا قسمه لري یو چې کمندونو دا دي چې لفظن او مانن تعدد بل هغه دي چې فقط لفظن تعدد خو مانن څه نوي تعدد نوي لفظن او مانن تعدد لکه زید عالم عاقل صحیح شو کنه عالم عاقل دا عالم ځان نه معنا دا عاقل ځان او چې لفظا تعدد خو مانن نوي لکه هاذا حلو حامض دا سیو چې ده کنه دا د خوګلوړه غوندې ده خوګوم دی او تریوم دی تاسو سیو سیو مانا پیژنې الله ټول لسار وخت یو یو پنه هر ور کوي نو مانا مانا مانا هو نو هاذا حل حامل دا معنی چې دا دا خوګلوړې غونډې ده اوس معنی د دې څه ده یو ده حلون حامل لکه معنی څه ده یو ده خو لکه الفاظ دي جدا جدا دي حلون ځان له لفظ دی حامل هاذا حلون حامل خبر باندې پويږي کنه نو دا لفظا تعدد خو مانن څه نه دی تعدد نه دی بیا دې کې تعدد په حرف عطف سره او بغیر د حرف عطف نه نو په دې اولنی کې چې تعدد لفظا او ماننو دې کې حرف عطف راوړل اولادي زید عالم وا آکل او په دې دویم کې حرف عطف نه راوړل اولادي هاذا حلون حامز دې کې نه راوړل سړي اولادي وجه کافی کې ذکر واخبروا باثنين او باكثر دې خبر ورکړل دې یوې مبتدا نه په دوو خبرونو سره یا بچا سره زیات سره ان واحد دې یوې مبتدا نه لکه دا مثال شو هم سرات شعرا هم سرات شعرا دې چې کمنو سرداران دي مشران دي او شاعران دي مشران دي اوس دي شاعران بس کوي